پینځه نوی دی په نزول کې پس د سوره حدید نه نازل شوی دی اوسل وختم نه په ترتیب د قران کې پس د سوره احقاف نه عربت او تعلق دې سورات دما کې سورات سره پګانو وجوه باندې ده یو دا چار کله مخ کې مسله توحید ثابت شو نو ذکر کوي چې اوسړه اوسم توحید نه مانی نو ترغیب ورکوي قتال ته چې دا سره بیا جنگ وکا دیو جنې ور بسې وروړو یا مخکې صورت کې تبایی د عادیانو ذکر کړه نو دې صورت کې اصل مسله ذکر کړي چې دا وی د وجنه هدیان تباشو دیو جنې ورپسې ورولو یا مکه صورت کې ترغیب په تبلیغ او ازا بلاغ نو دې صورت کې میان میانس کې ترغیب په تبلیغ ور کوي دیو جنې ورپسې ورولو نورم ګڼ وجودي داوی صورت ترغیب دی جهاد تا او احوال د منافقین ذکر کئی تقسیم د صورت سورہ محمد په اعتبار د دویمه حصه د شلم آیات نه شروع شي تر اخر د سورت پورې او پای کې بیان د منافقانو ذکر کړي د دې سوره محمد نه تر سوره قاف پورې تقریبا په دې دریو سلورو سوراتونو کې یو مضمون بیاي او هغه مضمون دی بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی د دې صورت نه ربع رابع اتم باب د ربع رابع د قرآن نه شروع شو او په دې کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی سر د صورت کې ذکر د کافرو کوي مقابله کې بیا ذکر د مؤمنانو او ترغیب ورکړي jihad او انفاق ته الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اګه سان چې کفر کړی دی او باندې خلق د لارې د الله نه او الله مالهم بربادي عمل نه دی اګه سان چې ایمان ورو عمل وکړي دا و دی وجنا چې یقینا دوی هغه سان چې کوبر کړي تابعداري کوي د باطلو وان الذين امنوا تبوا الحق یقینا هغه سان چې ایمان وروړي تابعداري کوي د حق کله چې تاسو مخامخ شئ کسان سره چې کفر کړی ویوای بوالو سټونو باندې مطلب دا چې کافر سره مخامخ شي نو بیا به اله نه کې بیا به نرمي نه کې بلکې بلې سټونو سټونی وها حتی اذا سنتم فشد الوساق تر دې چې کلا وینه توې کې تاسو دای نو کلا کې تړل ایما منم بعد و ایما فدا یا احسان کوي رسول دینا او یا فدیا غسل یا به باندې احسان کوي پرګې دی یا دنه فدیا والے حتا تزول حرب زارا تر دې چې کیږي اهل حرب او زارا بل سامان د جنگ دای ذالک ولو یشاء الله لنتصر منهم مثلون دا دا چې حربي کله چې د مسلمان په ملک کې اوسېږي نو هغه ځان سره اصلي نشي ساتلی دا کافر چې مسلمان په ملک کې اوسېږي نو هغه زیاده سره نشي ساتلی نن سبا خبره ورته ده مسلمان اصلیا نشي ساتلی د مسلمان په ملک کې یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم اے ایمان والو کچره تاسو امدادو کوي دا الله د دین ينصركم الله وا امدادو کی تاسو مطلب دا کچره تاسو دا الله رب العالمین د دین امدادو کوي نو الله رب العالمین بس تاسو امدادو کی الله پاک با تاسو سره مدد کی کله چې تاسو د الله د دین امدادو کوي هر هغه انسان چې هغه الله د دین خدمت کوي او د الله د دین امداد کوي کله چې د الله په دین باندې غیرت راشي وای ها افیکو محمد تاسو کې محمد علی السلام شته نبی علیہ السلام جواب مور کوي بیا وی افیکم ابو بکر تاسو کې ابو بکر شتا نبی علیہ السلام جواب مور کوي بیا افیکم عمر تاسو کې عمر شتا نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي دا چې یو صحابي مالستو نو کله چې هغه پوه شو نو بیا وی اولو بول اولو بول لنلو زا ولا وزا لکم اولو چچا زمونږ وزاش دی او تاسو نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل او جواب ورکړي لنا المولا ولا مولا لكم زمونږ لپاره مولا شته او تاسو لپاره نشته چې څنګه انعام هغه زناور وي بغیر د ګډنا او بغیر د فرج نه دا غبل کار نه مدارنګ دا کافر د دوم بل کار نه یا بدن سرکاري یا فرج سرکاري دویمه سنجي زناور حلال او حرام نه پیژني او صرف خوراک کوي دارنګ دا کافر دیوم حرام او حلال ته نه ګوري او صرف خوراک کوي دریم دا چې څنګه زناور په ولاړه باندې خوراک کوي نو دا رنګ دی هم په ولاړه خوراک کوي زمو استاد محترم فرمایل وشل قران رحم الله فرمایل چې زه کلی کې ومه او یو ځلې مدرسې سره ولاړم یو سوال کان رالل جیب ور سره نو د جیب نه را کوسل مدرسې بورډ لګېدلې او مدرسه تعلیم القرآن نو آی رالل ما سره ملاو شو یمای ملمانه ایوه آو ما ته وای چې مولای ما او دا مدرسه ستاره ما او وې خپل کې وخاندل چې زمس مولا کخي رضال د پیسو اړه جوړ کړی دا ایدا خیالو چې ګنې دا د عام مليانو په شان مولا دی هغوی ما ورګه زو تاسو نه دی بدل علم وای ما وته وی چې تاسو دلته څنګه راغلی یې چا کر مېلمان راغلی یې یا یې نه موږ د دې کلو د اسلام په اړه کې راغلی یو بنديات والے یو وی ما وته وی چې مسلمانانی کا کافر بیا وی نه شکر دې مسلمانان یو به ما خچ مسلمانان یې نو قران منای ایوه او ما قران کې د کلو اصلاح د پاره س آیاتونه یا س سورۃ شدا هاي د قران نه خبرو وای غلی شو ایمه تاسو ته وی سرونه کته کړل وی خو بلک بلک پر پر می خندل بدل کو می دیوا غستو ایمه اړوند را پاسې دو او بینا ته وای چې راځه زه درته لار خېم تاسو په خپل بندیاتو نه خبر نه نو سره بندیاتو په باره کې ګرځي ما انګريزي کې وته ویلې جوړي عربي کې وته بلد وای اردو کې وته کلي وای سورۃ البلد یاغي وی اچي دا سورۃ بمونتا یاد شي ما او بالکل اي څنګه بیا چی ادا وتم ته څومره وخت کې وای ایما ته چې دا صورت به تاسو ته شپږ کال کې وای اي ویره جی دومره ټایم خو موږ سره نشتا ورما شپږ میاشتې کې درته وما اي وی جی شپږ میاشتې هم ډېر زیات دي کله کم شي ورما شپږ هفتو کې درته وما ایوی جی نه دین هم کوم ایما دوی چې شپږ ورځو کې به درته وې ما پښپک غنټو کې به درته وې ما پښپک منټه پښپک سکند کې درته وې شم ایو فرمایل چې چاله یو شی ورزي دا یو دولم شي ولاندولم شي دا زموږ استاد محترم خبره ایو فرمایل چې قران مولا او طيب سه چاله چې یو شی ورزی نو هغه دولم شي او لندولم شي هغه بیا چې ورزی نو وای بیا ای تما اصورت ولو ډیر ځان باندې ورکو نو وی بیا ما ته وی چې حضرت طالب موږه په یونیورسيټي کې ډېر لوی مقام درکو لیکچرر به والتبا لیکچر ورکې او سټوډنټان به ستاره ډېر فائدہ والی همایما علم دې مسعود لپاره نه کړې وی بیا وی چې دموږه یو فنکشن دی پروګرام دی او ته برازي وای کې مونږ سره شرکت کې ما ګورا زه پروګرامونو کې نه شریکېږم او دې کې اکثر د ګناه کارونه کیږي او ځای کې نشم شریکېږي اي مجبور کړم ایرازه وا وای چې زه لاړم یونیورسيټي کې پروګرام وو او د خوراک بندوبست شو نو دا سه په ولاړه باندې د یونیورسيټو کې اکثر په ولاړه باندې خوراک پروګرامي او په ولاړه پروګرامو د خوراک نو ما ته وایي چې حضرت راځي او بسم الله کې چې خوراک وکړو وی ما ورته وی چې کا په دې بسم الله وکړه او تاسو را ما خوراک وکړو نو ما نه بخار جوړ شي ایوه داسې ایمه قران کې الله وایي وياكلون كما تاكل الانعام دا څه خوراک کوي لکه د زناورو په شان په ولاړ خوراک کوي ایمه زه زناور نه یم دا خدا خلق کمقل دي دا هم هغه خوراک په ناسته باندې هم کېږي او په هغه ځای کې اوسو کې چې کوي زه تقریبا په خپل ژوند کې په دریو پروګرامونو کې شریک شوی مداسي چې پای کې انتظام ټول د ولاړو او خلکو پای کې د ولاړې خوراک کولو لیکن ما وزاله پلیټ را ډکو سمره بچی زما ضرورتو او انت به یو ځای کې پزما کبانې کې ناسم کما خاورې باغې و کې ناسم کما فرش باغې و کې ناسم او ما به خوراک وکړو از خبره ده دیو جنا سټډنټانو لا او دارنګي هر یو طبقه والے له پکار دي چې د دین ځان وساتي او یا کولونه کما تا کولونه نام زناور په شان خوراک کوي والنار مسلهم وداد متوي او زائد اور د دین زائد وکای من قريه دنیا شد قوا او ډېر د کلوالونه دا سختی د دینه په طاقت کې چې یو چټاګي هغه په کې شادي او نور لاندې ټول شکرین دي د دکان د پاسه بورډ لګولې وی خالص شاد دستیاب دی او چې وګورو نو هغه ټول ګاندي نه نه اصل مصطفی فقط دا امعاهم نو کاټ کړ د دې کول مولرا باز دین هغه چې غوږ دی تا تا سر دی کلا چې راوځي د خواستانه قالوا للذین اوتوا العلم ويا کسان لا چې ورته شي علم ماذا قال انفا سیرو ویلو وسا اولئک الذین طبع الله على قلوبهم دا منافقان هغه ځان دي چې مور والد الله بزرونو د دی باندې او تابعداري کوي د خپل خواهشاتو والذین اتدوا زادهم مدا هغه ځان چای طلب د هدایت کوي زیاد بکی دی له هدایت توفیق واتاهم تقوا عمر بکی دی له مقام د تقوا دی او عین قیامت نبی علیہ السلام نے ذکر کرے فانا لهم اذا جاءتهم ذکرهم چر دوی دی لرا کله چې راشي دی لرا انجام د قیامت فعلم انه لا اله الا الله اوس مسله په باندې تفریق کوي ویا شایقینا شان دار نشتا جترا مگر الله دی او زائد انجام تاسو آخرت کې ويقول الذين امنوا د دې د نبی مېسه د صورت او دې کې اواز د منافقینو ذکر کړي ويا کسان چې ایمان لري بچو باندې ولې نشي راتله یو صورت کله چې نازل شي یو صورت محکم مضبوطه یاد کې شي پای کې تعالی ویني با دا کسا چې زړه راي کې مرز ګوري وتا تا پشان د کتو دا سړي چې بيوشي راغلي بدواني د مرګ فاولا لهم لا د دې له حالت طاعت وقول معروف تابیداری او وینا موافق د شریعت معنا دا چې طاعتکم طاعتکم طاعت معروفه او قول معروف یا دیو معنا طاعت و قول معروف خیر اللهم تابیداری وینا موافق د شریعت دا وګورئ د دې لپاره فاذا وجب الاذا زم الامر کله چی مضبوط شي کار فلو صدق الله لكان خير لهم کچره دې رښتیا کړې الله سره نو دا به غره وې د دې لپاره افعال سیدم نږدې تاسو کواوړې گئی چې فساد به وکړي بزمګه کې وتقدموا ارحامکم او کډ وکړي خپل ولستاسو الله وی دا انسانان په قران کې سوچ نه کوي او په زړه باندې تاله والی شوی دی زړه بند شوی دی نو چې کله په زړه تاله والی شي نو ته بیا قران وای نو اثر به باندې نه کوي اما لا قلوبنا فالوا او دا ارس د عمل د وجه کی دا نه چې پیدایش سره فورن الله پاک پدای باندې مہرونه وال یا پدای باندې تالی والی نه سوره بقره اول کې ما د دې مسلې تفصیل کړو چې ختم الله علی قلوبهم کې دا بورز الله تعالی روایت می ذکر کړو چاوي ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبی نکتت سودا یقینا بندا کله چې ګناو کی نو داغه پزړه باندې اوړو کې غوندې تور داغ لګي نو چې دا ګناه زیاته کی دا تور داغ نور زیات شي او چې دې کله توبه واسي نو هغه دا وی زل شي او زړه صفا سوتر شي خو کله او ګنا بیا بیا کوي بیا بیا کوي هغه دې تورسي چې داغه هغه زړه تک تور شي او دې بیا ګنا ته سره ګنا نه وي خدای زړه توروالی نه تعبیر کړل په تعالو سره کله تعبیر کوي په ختم سره چې مور به باندې الله والي کله په دیوال سره لکه سورې یاسین کې تیر شیو اوسم شیطان امیدونه ورکړي یره ورګه لا خو ځوان الکه اوس مزه کوا ګناونه کوا کخیر چې بډا شي بیا به توبه واسه او بیا به حج لاله شي عمره لاله شي او انت به توبه واسه او بس بیا ولې بل کار نه سوا د جمعات نه او د قران نه هر یو کار د نیکه کار وکي امیدونه ورکړي شیطان نو زما مهربان لک سوچو کا تاله دا ټیکټ چا درکړی چې ته په ګډا کې وې تاله دا ټیکټ چا درکړی چې ته په ګډا شې او ته بیا توبه واسې او بیا به حج عمره کې دا د شیطان دوکه دا ګورا وام لالهم پزوانه کې توبه واسه دا ډېر خوان کوي عبادت په ځوانه کې خوان کوي دا الله د دین خدمت په ځوانه کې خوان کوي چې بوډا شي بیا وسره دین خدمت وکي ځکه انسان کمزور شي هغه شان عبادت بیا نشي کولی اندامونه کمزور شي لاس کار نه کوي خپې کار نه کوي سترګې کار نه کوي نو په ځوانه کې چې سب قران ګوري په بوډا توپ کې هغه شان نشي کولی دارنګي په ځواني کې چې څنګه د قران خدمت کولې شي بیانونه کولې شي نو هغه شان په بډاتو کې بیا نشي کولې ځکه اندامونه کمزوري شي هر یو اندام کمزوري شي او دا د شیطان دوکه ده چې ته به بډا کېږي او بیا به توبه وباسي توبان دا په ځواني کې خوان کوي دیو جن ځوانان لونه او خويندې هغه د ګناهونو نه توبه واسي او د رمضان المبارک بهترین میاشت او شروع اول عشره د رحمت او ختم شوا دویم عشره د مغفرت او ختم شوا اوس نن اخري عشره شروع شوا عتق من النار د جهنم نه خلاصي عشره شروع شوا نو چې په دې ویاش کې هم ته د الله پاک نه د الله پاک باندې د جهنم نه ځان خلاص نه کې یاد ساته ستانه بدبخت انسان په دنیا کې بل نشتا نبی علیہ السلام خیری کړی دی هغه انسان دا چې هغه باندې د رمضان المبارک میاشت تیر شي او دې الله رب العالمین باندې خپل ګناهونه معاف نه کړي معاف کا الله نه معافي وغواړه او د نیکه کارونو کا قران ته کینا د قران درسونو ته کینا د علماء مجلسونو کې کینا او دا یاد ساتي کله چې یو سړی اراده وکي نو الله رب العالمین توفیق ورکړي یو دور داسې و چې زما با شعبان رمضان کې څه ډیوټي نه و فارغ بوم نو هغه وخت کې ما قرآن درسونه کول الحمدلله بیا یو دور دا سراغی چې زما ډیوټي شروع شو او اراده مې نه ده پرېخې نو ماسپخین نه ساره به ډیوټي کوله او ماسپخین نه پس به ما د قرآن درس کولو تر مازیګره پورې د الله توفیق مال را کړو خو اراده مې وا همت مې کولو همت مې نه بیرلې بیا سکاله الله رب العالمین حالات داسې برابر کړل چې ډیوټی نه وا اراده مې وکړه نو الله رب العالمین علی سکال د دوو دورو دوو درسونو توفیق نصیب کو الحمدلله او زه د الله رب العالمین ډیر زیات شکر گزار یم چې په دې حال کې الله رب العالمین زمانه د خپل کتاب خدمت علي الله رب العالمین دې قبول او منزور کړي د دې وجنا الحمدلله ګران کار دی رمضان مبارک کې دوا دورې تفسیر القرآن یو سهار او یو ماسپخین او بیا سر تر سوال او چې الله پاک چاله توفیق ورکړي هغه ته آسان کی نو سهار نه ماسپخینه پورې درس وشي ماسپخین بیا دو دو نیمه غنټه کم زیات درې غنټه درس وشي الله توفیق دی پرونم دلته درس کو سلور بینځه غنټې بیا ماسپخین نه پس او کم درې غنټې ماسپخین نه پس درس کو او دا نه بعد لاړم کلی دا رورم را سره نور ملګری علماء را سره کلی کې د ماسوتن تراو کې ختمو او درس قران دای ختممو زما یو ملګریو هغه ختم کړو او ما ته دعوت راکړو چې اخیری سورتونه وتوای نو بیګا لاړو کلی دا تقریبا د دې ځای نه درې څلور غنټې مزل لې لاړو ماسوتن تراو کې ختم شو بیا یو عالم مفتی صاحب راغلی بیان وکړو او دا غینه بعد بیا ما ختم د قران کریم وکړو تقریبا یو لس بجو پورې ماسوتن پروګرام شو دا غي نه بعد بیا ملګرو سره ملاقات وارل چې فارغېدو نو د شپې تقریبا یو بجو دا غي نه پز پېشمنی وختو دا هم کو سارم یو ګنټه نیمه آرام کو ورانو دلته اوس دا بیا درس قران ته ناشتي الحمدلله دا د الله توفیق دی الله رب العالمین چاله ورکی زما استاد محترم شیخ القران مولانا طیب سے ہو ایو زنده شان واقع ذکر کولا اسلام آباد کې داغي سره میټینګ وو دنیاوی خلکو سره داغي ساره درس کولو فرمایلی چې ما بیګا ټول شپه ویخه تیر کړی دا او ناستم او پېشمنیم چې وکړو را روانو شم او سار می مطالعه وکړو او دا تاسو روز درس قران لناستي دا د الله توفیق زمو خلکو زړه والي دي یره دومره وخت به درس قران لسنګ کینم تیار دو ته نه تیار الله رب العالمین ویونکي ته توفیق ورکړي او ردونکي له امر کوي خوالا چې انسان همت کی اراده وکي د اعمال اراده وکا الله باندې خپل ګناهونه معاف کا دا بهترینه میاشته د جهنم نه ځان خلاص کا ځان دې ډکړې د ګناهونو نه ټول کال په دې میاش کې ځان پر رب باندې وبخا ګناهونه په باندې معاف کا نو مارس کولو شیطان ولا امیدونه ورکی یار بډا کېږي با اصل عبادت هغه د ځواني دی او اصل توبه د ځواني ده د دیو جنا یو شاعر وای در جوانی توبه کردن شی وای پیغمبري در جوانی توبه کردن شی وای پیغمبري وقت پیری گرگ ظالم شود پریزگار وی اصل توبه چې دا هغه په ځواني کې دا ولی په بډاوالي کې خو هغه ظالم لیو اشرمخه هغه یو ګټ کې کینی الله الله کوي عبادت اصل د ځواني دی توبه اصل د ځواني دا او امل لهم ذالک بانهم قالوا للذین کفروا دا دیو جنا چې یقینا دیویا کسان الله چې باندې ګڼلې وا ما نزل الله نبی را لګلی الله سنوتیو کوم فی بعض الامر زرد چې موږ به تابعداري وکړو په بعض کار کې والله یعلم اسرارهم الله پوهیږي د دې په پټو خبرو فکیف اذا توفتم الملائکه فکیف سرنګ وی حالت اذا توفتم الملائکه کله چې روح اخلي د دې ملائکه او باندې ذکر کوي چې مراد نه د مرګ په وخت کې دی او صحیح خبر اول دا چې مراد عذاب قبر دی یضربون وجوههم وادبارهم وهما مخنا د دې او ګنا ټی دی ذالک بیانهم متبوما ستلا دا د دیو جنا چې دی تابعداري کړي وا دا غسو چې غوسه کول بیا الله لراز وکریو رضوانه او دای بد ګڼل رضا منتیا د الله فاحبط اعمالهم برباد کړ دې عملونه ام حسب الذين في قلوبهم مرض ایا ګمان کوي هغه کسان چې زړونو دای کې مرض د حسد وشاق الرسول خلاف کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین لهم الهدى پس دا اینا چې کار شو دی لره هدایت لا یضر الله شیئا ان چر دې zarar نشي ور کولای الله د څه شي وسا وسيو بتوا مالهم او زردا چې برباد بکی عمل نه دی وسيو بتو اعمالهم دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انس رضی الله تعالی عنہ اوئی لا يقبل الله لا يقبل الله له دعاء ولا عبادتان وای الله رب العالمین انکار کوي د دینه چې د بدعتي عمل الله قبول کړي نه الله پاک عبادت قبلې او نو له دعا قبلې وسيو به تو اعمالو او تفصیل د شیخ القران رحم مولا کتاب دی ضیاء النور اې کې بیا تفصیل ګورا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الرسول اے ایمان والو تابعداریو کې د الله او تابعداریو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم نو سستیا مکای په جهاد کې او چې راوړی تاسو دی غا ال سلم صلح لا الله دې خپل طرف باندې صلح دعوت نه ورکوي وان دمل اعلونا تاسو یې اوچت په بار د دلیل یا په دربار د الله کې والله معكم الله دې تاسو سره مېت خاصه دې الله تاسو سره ولن يدركم ما مالكم ان چروا برباد نکي الله مرن استاسو انما الحیات الدنيا لعب ولهون یقینا خامغا ژوند دنیا دالو بیا بس ويخرج اذغانكم دزړه حسدونه بمرا بهر کی هانتم اولا هاولای یای تاسو هغه کسان تدعونا لتنفقوا في سبيل الله تدعونا رابلل شي تاسو دیتا لتنفقوا في سبيل الله چې تاسو خرج کړئ مالونه بلار د الله کې دلم راغواړي چې تاسو خپل مالونه د الله په لار کې ولګوئ فمنکم من یبخلو بعد استاسو نه هغه څوک دي چې بخل کوي و من یبخل سوچ چې بخل کوي یقینا سزا د بخل نه بزانه د دیو جنات ام المؤمنین ته نبی علیہ السلام وی ویلا توی فیو الله علیکی خزانه کوي ما یعنی الله به تعالی خزانه کی بلال رضی الله عنه ته وی یا انفق یا بلال لا تخش من زلال شیخ لالا بلالا خرج کوه د الله په لار کې او د عرش والانه د کمیدو نه مې یریګا چې کمی بچي نو لګوا د الله په دین باندې والله الغنی وانتم الفقراء الله به پروا دی او تاسو یې محتاج وین د دول یستبدل قوما غیرکم کتا سو اوړې دی نورا بولی په بدل کې یو قوم علاوه تاسو نه کتا سو نه فرمانی کوي الله عبادت نه کوي الله یې ما ته تاسو لا عبادت حاجت نشته کته قران ته کېنه نو الله ته حاجت نشته او کنه کېنه نو نشته یستبدل قوما غیرکم کته ناوري تو د وزګار نه الله رب العالمین به یو بل قوم پیدا کی هغه به ووري ثم لا يكون امثالكم بیا نوی تاسو بشان ډیر داسې خلک وي چاري دا خپل کور کې د قران درس ملاويږي په کلی محله کې د قران درس ملاويږي هغه بدبخت دی هاي د قران درس اورېدو ته تیار نه او ځګار نه ټول اورز خوبونه کوي او قران ناس ته ځګار نه زګای باندې الله رب العالمین پیرزو کینو ای بدبخت دی چې د قران د درس نه محروم پاتې شي او ډیر داسې مسلمانان وی چې په بهر ملکونو کې ناشتي او د قران درس ګوري په نت باندې ګوري زموږ درس قران اکثر چې زه وګورم وروسته نو چې ډېر هم کم شي دوه دوه نیم سوه کسان روزانه زموږ درس په نت باندې ګوري الحمدلله زه په دې د الله نه ډېر خوشاله یم اګه کلیم مالک سبحانوري نو په بار ملکونو کې او پل پلوان اوري بیګا سو کسانو ما ته وی کلی کې وای درس قران ستاره روزانه ګورو برای راست ګورو په نت باندې هر یو چې کم ملګری ملاوي دو کلی والا ما ته یو ستاره درس روزانه ګورو په نت باندې یستبدل قوما غیرکم الله د ستاره جد نشته کته وای چې هر د مولا سره د قران درس ته کېنه ناستم نو پورا دی وکړه نو مکه نه کنه تا خپل نقصان کو زما خو دې سمونه کړل زه خو یې اسم وېما کما ته یو کس ناسي او کما ته په لکونو خلک ناسي هغه زموږه یو مشرو عطا الله شاه بخاری رحم الله چې هغه ختم نبوت یو ډیر بهترین عالم وو هغه یو ځل ډیر جوش او جذبه سره تقریر وکړو دعا یو کا تقریر ختم شو چې کله تقریر ختم دعا ختم شو یو سړی پمنډ منډ رالو سا سا کېدو عطا الله شاه بخاری رحم الله سره ملاو شو هغه ته یې حضرت وې زه خو ډېر لري راستا تقریر اورې دوله راغی او چې عالم نو تا تقریر ختم کړو نغو ته کې نه کړ چې دوباره درته وکړ دا خبره ده دوباره ولا ما تقریر شروع کو او عمر شان جوش او جذبه سره تقریر کو څنګه چې ټوله مجموعه تکړه یو کس ته هغه تقریر کو نو چا وته وی وی تا هغه لوی جلسې ته په جذبه کې تقریر کړو او د یو کس سره په جذبه کې تقریر وکړو نا ورته وی وی پہلے بی اے کے لیے کیا تھا اور اب بی اے کے لیے کیا ہے اول ویم د یو ذات د پاره کړو کپل کونو خلق ناسو او چې دا یو راته ناسو د یو ذات د پاره وکړو نو زه وای کومه کته اوره او کنا ک پتا خلګي او ک بدلېږي خو زه وای کومه او کته اوره دو فائدہ به تا ته ملاو شي څه خو به زده کی کنه او ک دیوان اوره دو نو نقصان استاره زوایس نشتا یستبدل قوما غیرکم کته و انوره په زنانو کې به الله رب العالمین غیرت پیدا کی ایو قران زده کی او زمونږ درس قران به ان شاء الله جاری مونږ باندې یو او په دې کلی او په دې محله کې به ان شاء الله زمونږ دا درس قران زمونږ لپاره صدقه جاریه وي او الحمدلله ثم الحمدلله زه د الله رب العالمین ډیر شکر گزار یم چې زما زنانه شاګردانې هغه هر کال دوره تفسیر القرآن کوي هغه لره دی فوجي استاد لور هغه د قران کریم درس د کشان دا ول اخره پوری ترجمه او تفسیر سره زنانو ته ختم کړو اخوا محل کې اخري سورتونه مال پرېخو او ما ختم د قران کو زدا الله نه ډیر شکر گزار یم که سړوي زده نه کو زنانو خو قران زده کو الحمدلله او هغه زما شاګردان دي او د قران درسونه کوي روزانه درسونه کوي هفتواری کوي او سالانه دور تفسیر القرآن کوي او ان شاء الله نور به پیدا کیږي ایو قران زده کی که سړو یې زنه کو وای که سړو نه پورا نشوا ګران وطن جنکه مری ګټي نو که سړو نه پورا نشوا ګران قران جنکه ولې بیانې ان شاء الله ويستبدل قوما غيركم تاسو نه علاوه الله بل خلق پیدا کی ایو قران بیان کی ثم لا يكون امثالكم بیا بنی تاسو پشان تا ته الله یې سجد نشتا سورۃ دوی سیو اوله حصہ کې ترغیب او جهاد او انفاق ته مسله په تفریقا او دویمه حصہ کې حالت د منافقینو ذکر کولو سورۃ الفتح مدنی سورۃ ده یو سل یو لسم نمبر دی په نزول کې پر د سورۃ الجمعه نه نازل شوی دی اته سل وختم نه په ترتیب کې پر د سورې محمد نه راوت د دې سورۃ مکی سورۃ سره په ګڼو وجوه باندې دی یو دا چې هر کله مخ کې بیان د جهاد شو نو دې سورۃ کې بیان د فتح کوي دیو جنې ورپسې وروړو یا مخکې صورت کې بیان د منافقانو نو دې صورت کې مثال د مؤمنانو ذکر کړي دیو جنې ورپسې وروړو یا مخکې صورت کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی واستغفر لذنبک نو دې صورت کې وای چې فاده مې درکړه بوج مې دنه لري کو دیو چې نه ور پسې ورو نور غنو جوړي داول صورت بشارت دې په فتح باندې مجاهدین لا او صاحب د مجاهدین او زجر منافقان لا په دې صورت کې الله رب العالمین د فتح ذکر اول کوي د دې فتح نه مراد څه دی یا هو د فتح نه مراد فتح مکه او څنګه د ماضی ذکر کړي لا فتح شوه نو خدا فتحنا څنګه د ماضی ولي وای دا له تحقق الوقوع دا خامخا یقیني کیږي لکه یو سړی ته ته وایي چې هغه زما کار وکړه هغه ته ته بس هغه شوی دی لا خو شوی نه خو مطلب دا چې دا خامخا کیږي چې الله یې وغواړي نو الله پاک وایي چې فتح مو درکړه مطلب دا چې دا فتح به خامخا کیږي د مکه فتح یا دویم دا چې د فتح نه مراد ده صلح حدیبیه او صلح حدیبیه دا هم یو فرض ده چې کافرو صلح لا غړ کې خوا ان فتانا لك فتح مبینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل او دس کولو صحابه کرامو هغه بر اغسته او په خپل مخونو باندې اچولې داسې دا وي تبرک د پاره نو موږ وایو چې اول خدا چې دا تبرک د معصوم او چې د معصوم تبرک ثابت شي دا موږ ته بسر سترګو باندې منظور دی خدای نه نور تبرکات نشي ثابتولې دویم دا چې مونږ وایو دا تبرخ مدینه کې مو کړه ال دی ولی نازل ولو اصل خبره دا و چې په دې ځای کې دشمن موجودو کافر مشرکان نو الله رب العالمین د صحابه زړه کې دا واچولا چې مونږ د پیغمبر وینه غوسه د پیغمبر خلیص د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د اودس هغه بمز مکه لنه ورکول غواړو دا دشمن تخکارا کولا او اشاره دیتا وا دا قانون دا دی چې د دشمن په مقابله کې بزان طاقتور ښکار کې دیو جنا عبادت کې عاجزی ده لیکن کله چې کافر راغلي دي او تماشا کوي د طواف په وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الرمل پهلوانیو کوي پهلوانیو کوي صحابه په پهلوانی شروع کړه دا لسه لپاره ان لپاره چې کافر ته بزان کمزور نه ښکار کوي نو دا د تبرد لپاره نو بلکې دای آی د ښکار کولا ان فتانا لك فتح مبینا یقینا موږ فتح درکړه فتح تعالی ښکارا لیا غفر لك الله ما تقدم من ذنبك دې لپاره چې واړی الله تعالی غان چې مخکې دي بوجونه ستاسو چې رسولي ويتم نعمته عليك او پوره کې الله رب العالمین پتا باندې خپل نعمت ويتم نعمته عليك او پوره کې پتا باندې خپل نعمت چې دنه کې مؤمنان سړي او مؤمنان خدي هغه جنتو دا چې بهږي والا نه دونو داغې نه ولي همیشه وي پدې کې او لری به کې د دینه مصیبتونه د دیا وکان ذالک عند الله او دا کلکواله پدې کې پدې دا الله باندې کامیابی لویا ويعذب المنافقين والمنافقات عذاب ورکی منافقان سره منافقان خذلا او مشرکان لا ازوانین بالله ظن سو چې ګمان نه کوي په الله باندې ګمان نه بد ګمانونه کوي په الله باندې ګمانونه بد علیهم دائرۃ السوء پدای باندې دي مصیبتونه بد وغضب الله عليهم وصد الله پدای باندې ولعنهم او لعنت کړي پدای باندې وعد لهم جهنم تیار کړی دی لره جهنم وساعت مسیرا او بزه د ورتلو دی دا جهنم وشاهدن ومبشرا او زیر ورکون کې ونذیرا او ير ورکون کې لتو منو بالله ورسوله دې لپاره چې ایمان وړي په الله او پر رسول الله وتعذروا او تایید کوي د پیغمبر کله چې صلح حدیبیه کې دا داغه نمخ کې نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولګلو کافر وتا چې صلح کو هغه طرف نه خبر راغی د درو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کیکر د ونې د لاندې صحابه کرام راجم کړل او نبی علیہ الصلات والسلام بیا تغستو یو یو صحابي براتلو او نبی علیہ السلام سره بیات کولو چې مونږ با حضرت عثمان بدل الو اخر کې چې کله ټول صحابه کرام ختم شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس مبارک راواغستو او په دې بل لاس کې کې هو او وی فرمایل هاذه له عثمان دا د عثمان لپاره دی هغه طرف ته دیات کې اشاره کړي ان الذين يبايعونك يقينا كسان چې بیا کوي تاسو را انما يبايعون الله يقينا دی بیا کوي الله سره يد الله فوق ايديهم لاس د الله د پاسه د لاس د دینه دی یعنی امداد د الله او مورخین ذکر کوي د حضرت عمر رضی الله عنه دور کې یو ځل خلق روانو حج لا منډه والے تاسو یو کو چې دا خلق ولې منډه وای چرته منډه وای چا وته وی وې دا منډه وای هغه شجرۃ الرضوان ته دا کیکر ونی لمنډه وای چې دا غې د لاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس تا کړی دا او بیا دې کړی حضرت عمر جناب خان اړه وکړو چې دا ونه شجرۃ الرضوان دا د بیخ نه کټ کړي ختم کړي او یو کال په هغه لار باندې خلک بند کړ نه بځې په دې لار کال پس خلک تل چاته پته نه و چې هغه ونه چرته و ولی چې هغه سبب د شرک جوړېدو خلکو دا غینا تبرک ثابتولو او په مستقبل کې هغه د شرک د بار سبب جوړېدو حضرت عمر دی نو د شرک هغه جره ختم کړه دارنګي یو ځل د حضرت عمر رضی الله عنه دور کې گورنر خبر راولې غلو چې زما په علاقې کې یو جوسه راوته ده او سالمه ده د پیغمبر جوسه ده سو کو ور سره هغه اډر کو وې د شپې ډیر قبرونو باسي مختلفو ځایونو کې او دغه جوسه راوالی په یو قبر کې واچوي او غیر چا پیر داغه نه نور قبرونه جوړ کړي پته باندې لګي چې دا کم ځای و د دې وجنا هغه د شرک اړې ختم کړي وي ځکه خو الله رب العالمین هغه لا دومره عزت ورکړو او 24 لاکھ مربع میل باندې الله پاک هغه حکومت ورکړو چې دیندار انسان له حکومت ملاو شي نو د شرک اړې ختمي مليانو له حکومت ملاو شي پکار دي چې شرک اړې ختمي کی انما فمن نکسا فانما ينقص على نفسه نو چا چې مات کو بیا تلرا یقینا سبب د ماتوالی نه بزان او من اوفا بما عاد علی الله او چا چې پرواله وکړو پاغه سبانی چا چې پرواله وکړو پاغه سا چې لو ذکرو پاغه باندې د الله سره علا هر بجار دی نو علیه پکارو خدا علیه دا مضمون ولې دی دا د وجه د تعظیم د لفظ الله نه فسیوتی اجر عظیما زرا چې ور وکیدل اجر لوی فإنا آتنا للكافرين سعيرا یقینا موږ تیار کړې کافر له سوځیدل ولله ملک السماوات والارض دعوه توحید خاص الله اختیار کړي بادشاہي اسمانونو او زمکو فخنه کوي چاله جوړي عذاب ورکي چاله جوړي وکال الله غفور الرحیم یریدون یبدلوا کلام الله دای غواړي چې راه بدل کی کلام د الله وایا لن تتبعونا اچره تاسو تابعداري نشي کولې زمونږه کذالکم قال الله من قبل دارنګ وای تاسو ویلی دی الله مخکې د دینه کم ځای ویلی دی زمونږه استاد محترم فرمایل او شیخ القران رحم الله فرمایل چې په خبر کې اوزل په جنگي ماله کې کتاب خانه کې یو سوال کان نه د چې زرالم وای مولیان راګر کړي غرور پټکی والی مولیانو او تاسو نه دې کول مولیانو جوابونه ورنکړې شو نوې ما ته پته ولګی دا چې دا د پرویز شاګردان دي ورګیوی حدیث دي نو ما ته وی چې زنه یو سوال وکم ایوه آو وی ما قران کې الله وی سوره فتح کې کذالکم قال الله من قبل کم ځای الله دا خبره کړې ده قران کې الله دا خبره نه کړې نو کوم ځای کړی دا بیا غوی چې موږ به پرويز سیب نه تاسو کو او موږ لا یو هفته ټیم راکا به ما هفته نه بنځل سره ټیم درکو خو مال به جواب راوړی ایو ټینګ دا وای بیا چې یو لسره دې پز لاړم نو هغه کتابخانه والا سره ملاو شم ایمه هلکان یا یوی هغه راته وی چای راغلیو هغه لکان او وی هغه وی چې مونږ ته پرویز سی ویل چې دا سړی صحیح عالم دی د سره چیر چاړ وکړای کم ځای الله ویلی دی چې الله وی قال الله من قوله خدا اصل کې په وای خفي سره دا نبی علیہ السلام ته په حدیث باندې ویلی او د دې ځای نه اثبات د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او رد دې په منکرین حدیث باندې فسيقولون بل تاسدوننا الله رب العالمین رد کړي په هغه چا باندې په دې آیت کې چې هغه انکار د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي او دارنګي الله رب العالمین په مختلفو ځایونو کې په قران کریم کې ذکر کړی دی سوره نساء د شپږمې سپاره دوی ما ته ګورئ سوره نساء یقینا ارکسان چې کفر کوي په الله پر رسولانو د الله او غاړي اي فرق بين الله ورسوله چې جدای را ولي په میند الله او د رسولانو د الله کې مطلب دا چې الله او رسول جدا جدا کی لکه نن سبا پرویزیان کوي منکرین حدیث ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض او دی وای موږ ایمان ورو په بعض انکار کو په بعض باندې لکه منکرین حدیث پرویزیان یره وای پنځبریان وای منکرین حدیث دي کله وای پنځبریان عذاب قبر نه مني یره د دې بدعتیانو یو پروپاګاندا خو نه چې سړی جواب کی خدا اصل کې ما ته منکر حدیث وای نو ته منکر قران کړه زه منکر حدیث شوم نو ته منکر قران قران اول له حدیث رسو دي تا خو د قران نه انکار کړی دی سمال موتا کې د قران نه انکار کې په حیات الانبیاء کې د قران نه انکار کې په عذاب قبر کې د قران نه انکار کې په بدعاتو کې د قران نه انکار کې په شرکیاتو کې د قران نه انکار کې نو ته د قران منکر یې او اے وای یره پنځ بیان منکر حدیث دي ته ما بدنامه په دې چې د منکر حدیث ما خو ځان ته سوچ نشته چې د قران منکر یې د قران منکر او بدعتي او مشرکا د بدعات بوجي ځان خبر نه او مشران دی وګړه او استادان دی وګړه چې ته به باندې فخر کوي دای کتابونه ډک دي د بدعات او شرکیاتو نه ته ول قران منکر افسوس دا دی چې خلک په هوایی خبرو باندې دوکشي او په جذباتو کې راشي ګوري نه چې دا مولا سوی وبس هغه خبره عجب دور دي د دری پادشاہي کې للو او پنجو هماشن سپایي ار سړی چې غړ پټکې بسر کو بس هغه مولا شو قران نه خبر نه او منکرین حدیث دي راشه منکرین حدیث رد زه د قران د میاز کوم او د پرويزيانو رد د منکرین حدیث رد زه په قران باندې کوم نو ما ته منکر حدیث وای خو ځان د خیال نشته ته منکر قرآنی تا خو د قرآن نه انکار کړی په هر مسله کې د قرآن مخالف یې فسيقولون بل تاسو دوننا زردا چې دی وای بلکې تاسو حسد کوي مون سره او هغه علما چاغي په داسې مجلس کې ناز دي او داغي په مخ کې د اکبرس علماء خلاف داسې خبرو شي ایب پرز د قیامت الله سره جواب ورکړي هغه مولیان چاغي په مجلس کې ناز دي او داغي په مخامخ دا خبرو شي چې پن بریان منکرین حدیث دي نو تب پرز د قیامت الله سره جواب ورکړي تا نه به الله تاسو نه کوي چې ته ناز به او ستا په مخامخ د قران خادمانو ته منکرین حدیث ویلې شو تا ولې جواب ورکړو ستا باندې فرض وو چې تا دا غي جواب کړې وي او تا هغه مولا چې هغه پراپګاندا او د فساد د بار راغلو تا هغه باندې کړو او تا دا غي جواب کړو خو قیامت برازي ار سره به الله له ورزي ولا لب جواب ورکړي فسيقولون ولي چې دی عالم په مخ کې بد کار وشي او د د قدرت چې دی باغ ردو کې او دی اونګي فورز د قیامت به الله له جواب ورکړي ستدعون الى قوم اولی باس شدید او زو په ان شاء الله رد کوما ولی چې یو سړی راشي او په کلی کې شر او فساد جوړ کی او ز ز او زما علما زما مشایخ بدنام کی زب لازمن داغه جواب کوم ولی چې هغه د عوامو په زینونو کې ګنده خبره واچولا هغه د عوامو په ذهنونو کې یو وایرس خور کو نو د وایرس د پاره انټي وایرس خو ضروری کنه جواب د الزام دا خو لازمی وي نو چې ته په یو حق پرس علماء باندې انکار حدیث فتوا لګي نزان ته لږ سوچو کې ته منکر قرآني تا ته خو قران نه منې حدیث نه منې احناف نه منې علماء دیوبند نه منې نه کتابونه منې نه قران منې نه حدیث منې خو اسی جذبات دي شروع کړی دي او خلک حق پرس علماء بدنامي خو قیامت شتا الله رب العالمین له جواب ورکړي چې ته راغلې د قران مجلس لوي خلکو تعالی دعوت دی له درکړو چې ته خلکو ته د قران اهمیت بیان کا فارس او روم والا تقاتلونهم خامخا جنگ بکوی دوی سرا او یسلمون یا بغاړ کی دی الله تا فین تطیعو یوتکم الله اجرا حسنا کچری تاسو تابیداری وکړه نو درب کی تاسو له الله اجر خيستا او هغه عوام هم پدې کې شریک دي چا چې پدې باندې پیسې لګولې دي او چا چې پدې کې خرچه کړې ده ځکه هغوی باندې فرض و چې هغوی د هغه عالم نه تپوس وکړي ته ولې د شر او فساد خبرې کوې په کلي کې امن او امان دی هیڅ نشته او ته خامخا راځې او اختلافات جوړې او د خلکو په میاس کې نفرتونه پیدا کوي الله له به جواب ورکوي وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ او کچره واوړې دی تاسو لکه څنګه چې اورېدلې وای مخکې د دینه عذاب بدر کې عذاب دردناک ليس على الاعمى حرج ولا على الارج حرج نشته بلون باندې تنگسیا او نه په خپل ملک با بیان نشي کولای په خپل ملک با خبره نشي کولای د ملک نه براو تختی او زمون په ملک به د شر او فساد خبره کوي تلار شه تکړه شه خپل ملک تلار شه افغانستان ته او تعال تلک داسې بیانو کا چې پته دی ولګي خو راغلی د بل ملک نه ماجر او په دې ملک کې فساد جوړ کړی دی پنځپیریان عذاب قبر نه مني او پنځپیریان منکرین حدیث دي ولی مونږ ته پته نشته قنداریا لیس علی لاما حرج ولا علی الارج حرج نشته پړون باندې تنگسیا او نه پګړ باندې تنگسیا ولا علی المریض حرج کاوه مو ته پته نشته نو ما ته خو پته شته کنه هغه وخت چې نبی عليه الصلاه والسلام جبل تنعیم کې او صحابه کرام ناسو کافر اراده وکړه چې لاسونه وګدکی نبی عليه السلام ته الله رب العالمین دای لاسونه بند کړو ولتكون آیات للمؤمنین دغه بارا چې شي دغه د بار المؤمنانو ويهديكم صراطا مستقيما او خیتا ستا لار نه برابره و اخرى لم تقدروا عليها او بلا چې نو تاسو قدرت لرونکي باغې باندې هغه مراد غنیمتونه د روم او د فارس چې هغه لا حاصل شوی نو او بیا الله رب العالمین ورکل دا حضرت عمر رضی الله دور کې د قیصر او کسرا روم او فارس چوبیس لاک مربع میل زمکا بیا الله رب العالمین ورکړی وا وکان الله علی کل شیء قدیر او دی الله بارو شی قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا کچر جنگ کړو تاسو راي کسانو چې کفر کړي لو لو لدبارا ندی بار ایشاګانی بیا بنمومی ولی ولا نصیرا سوک دوست او نه امدادی الله هغه ذات دی چې باندې کل لاسونه د دې تاسو نه وای دی ګمان هم او تاسو لاسونه دا غینا به بطن مکه په میاز د مکه کې من بعد یا نصبرکم علیم پس دا غینا چې تاسو زور کوي بدی باندې او دی الله هغه عمل چې تاسو کوي لیدونکي هم الذين كفروا صدوكم چې دا ای سره د جنگ نه کولو فائدې ذکر کړي که جنگ هم کړي نو مکه کې مسلمانان اوسېدل نو پته ونه لګیدا چې دا کافر دی او کدا مسلمان دی لہذا د دین دا معلومه شو هر هغه کار حرام دی چې داغه د وجې نه فساد جوړ شي د مسلمانانو میاس کې فساد جوړيږي هغه کار حرام دی او د مسلمانانو نقصان کیږي لکه نن سبا زمون په معاشره کې خلک په ودونو کې او د اختر په شپه باندې هوایی فایرینګ کوي دا هوایی فایرینګ چې تکي یا د بچی په پیدایش باندې نو دې سره ستاد ګولې سره د بل کور تبا کې دی شي کدا اختر په شپه کې هم د بل خوشاله په غم کې بدل کړي دغه ګولې کدا بل په ماشوم باندې پریوتنو بیا زنانه پریوتنو بیا دارنګي په سړی پریوتنو بیا او ودونو کې یا د بچی په پیدایش باندې اولی هغه کار کې چې هغه سبب د نقصان د مسلمانانو ګرځي دارنګي هم دا پیسې دا په خپل حال ولې نه لګي چې دا دومره فزول خرج کې هم دا پیسې دا چې په فزولیات لګې نه یو غریب مسکین له ولې نه ورکي د دې وجې نه هغه کار حرام دی چې باغې باندې مسلمانانو ته نقصان رسیږي لیا لیدخل الله فی رحمته من یشاء اذا بارا چې داخل کې الله په خپل رحمت کې چاله چواړي لو تزینوا لعزمنا الذین کچر دای یدا شوی نو موږ سزا ورکړې آی کسان الله چه صحابه کرام هغه پاک خلق وو او متقیان خلق وو وکانو واقع بیا والا او دی حقدار بدی سرا حال دیو او دی اللہ باری شیبانی پویا لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولیدو چې مکه ته فاتح نه نوزم الله رب العالمین هغه خوب بیا رښتیا کو پتا کی سره رښتینه کو الله خوب لرا دا رسول لرا الرؤيا بالحق خوب برشتیا باندې یعنی په خپل حکم باندې لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنین خامغا د نکی با مسجد حرام ته صحابه والمقصرین الله دې رحم وکي هغه چا چې سرونه خړېلې دي صحابه چې چالن کړی دي باغیم فدریم د نبی علیہ السلام والمقصرین دا ولې دا درې زله دعای محلقین له زګه کړو چې په عربو کې سر خړول دا رسم یعنی ګران ډیر زیات ماته وایي هغوی سرونه خرول ډېر بد ګڼل، نو نبي علیه السلام هغه چا له دعاګانې وکړې چا چې رسم رواج مات کړی دی نو معلومه دا شو چې یو سړی رسم رواج ماتي د کلی رسم او رواج چې خلاف د شریعت وي هغه ماتای نو نبی علیہ السلام هغه له دعاګانې کړې دي دیو جن دا مویا یره کدا و نه کم نو دا کلی والا بسوي دا خپل خپلوان بسوي نه نه پردا دا سوچوګه کدا حکم نو الله پاک بسوي کدا حکم نو نبی علیہ السلام بسوي دا سیوکا ام المؤمنین وای نبی علیہ السلام را دن شو غوسو نبی علیہ السلام عمره وکا عمره نه واپس شو ما ته ولي غوسه هغه صحابه سرونه نخري وای ما ته ته سر وخره نو هغه هم در پسې وخري انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سر وخري نو هغه هم بیا سرونه وخري وکفا بالله شهیدا کافی دې الله گواہی کوونکی محمد رسول الله محمد علیہ السلام د الله پیغمبر دی هغه سان چې د سره دي سخت دي په کافرو رحم کوون کې دي په میاز د دای کې الله وای چې دا مؤمنانو صفات دا دی چې په کافرو به سختی کوي او په خپل میاز کې به رحم کوي دی کافر لبا اس نشي ویلې د کافرونو برا تختی او مسلمانانو ایله و تکړی دیو په مسلمانانو باندې تکړی رحما بینهم ته مسلمان صفت خدا دی چې په خپل میانس کې برام کوي دیبا کافر ته هیڅ نشي ویلې د کافر خلاف به خبره نشي کولې بلکې کافر به د پرځای او د ده په ملک باندې مسلط وي، د هغوی خلاف به خبره نه شي کولی، د هغوی نه به راتښتي او تکړه به وي مسلمانانو ته، تراهم رکعا سجدا، دې له به تکړه وي چې د مسلمانانو منځ کې فساد جوړ کړي، وینې به ته دوی لره چې رکوع کې او سجده وکړي، یبتغون فضلا من الله ورضوانا، هلکه دومره تکړه یې، لاړ شه د کافرو خلاف هلته خبره وکړه په خپل وطن کې. رولمانی ذکر کئی اخرج البخاری یا بیاض یخشا وجوم یوم القیامه و امام بخاری ذکر کئی چې دا غ بیاض د سپینواله چې د دای مخونه با پټای پرز د قیامت تک سپین وای او نور یظهر علی دین العابدین فی الدنیا یا اغرنا دا فاستوالا سوقی نو برابر شي په بندای باندې یو جب الذرا تعجب کیا چې زمیدار لرا لیغیدا بهم الكفار دیر بارا چې غوسه کی بدی باندې بدی جماعت صحابه باندې کافر څه مطلب دا موحد مثال ورکی د فصل سره کله چی یو سړی فصل وکری نو دا هغه ډیر دشمنانی کله چی زمیدار په پټی کې تخم وکری نو دا هغه ډیر دشمنانی اول دشمن دا هغه چینجی وی په زمکه کې دنه چې هغه دانه واچي نو چینجی لګیایي په هغه دانه باندې درې غنټه وشو سره ټماټر او سره ټماټر لګو مې هغه هغه ورو شډاګل شاپ کې لګي اوس د ټولو ناول دشمن داغه چینجی وی هغه لګیایي دا هغه دانا هغه راو باسي کوشش دا کوي چې دا راو باسي بیا دارنګ موحد کله چې یو موحد قران بیانوي نو د ټولو نه اول دشمن د موحد هغه خونوي هغه هغه خونه چنجه پاګه کې اډو کې نه نو د موحد اول دشمن د قرآن اول دشمن هغه اخون وي هغه اخون چې جماعت کې پروت وي بهر ته نه راوځي هغه کې هم هډوکي نه وي ټوله غوښه وي هډوکي پکې نشته تشه غوښه ده او دغه لارې خوښه ده تشه غوښه غوښه وي دویمه کله چې دا فصل دا دانا لګ راوچت شي نو بیا د چنجي نه خطا شي نو دویم دشمن داغه هغه چرګ وی چرګ کوشش دا کوي چې دغه دانه راوباسي او ختم کی نو دارنګ د موحد دویم دشمن هغه شیخ وی هغه تسبیح باندې پویږي باندې په باندې خدای به د قران دشمنی هغه شیخ دریم نمبر کې کله چې بیا د چرګ د حد نه هم لږ دا دا فصل اوچت شي نو په دریم نمبر کې بیا د هغه دشمن هغه بیزای هغه بیزا هغه کوشش دا کوي چې دا فصل را مات کی او ختم کی اوای په یو ډکی مړې کوم شپنکې کړم د کستا او زه مې بیزا مستا دا دا ویزه او چیلې چې څوک سره نه هغه ته پته لګي اندارنګ د موحد دریم دشمن هغه به مولا هغه باطل پرست مولا ولی هغه بدعتي او مشرک مولا بدوانی شومه او خیراتونه او ساتونه بند شي دي نو دې زکه د موحد دشمن دی نور سنشتہ نو کله چې بیا د دین هم لګ غټ شي د بیزین هم لګ غټ شي هغه فصل نو په سلورم نمبر کې د فصل دشمن غوي وي غوي راځي خکر و تعلمي او دا فصل تباکول غوړي نو دارنګي په سلورم نمبر کې هغه لوی پیر هغه پټ هغه د موحد دشمنی لکه د غوی پشان نو کله چې بیا دا غنم لږ غړ شي او اخیریه تورسیږي نو بیا دا غي دشمنی اوخه ځکه هغه ډیر لوړی دا هغه بیا کوشش دا کوي چې دا فصل دارا مات کی او راخته کی دارنګ د موحد دشمن هغه حاکم هغه بیا د موحد سره دشمنی کوي او کله چې بیا اوچت شي نو بیا دای د پاره د خیر خواهشي نو بیا خلک راضي کله چې دا فصل خپل حد تورسي اونې داغینا جوړ شي او پاڼې را زړندې شي داغینا سورې جوړ شي او خلک راضي چرګ هغه هم تینا غیر چاپیره تاویږي را تاویږي او سوري ته ناس دي او د هر څه نه ځان پټکړی او جنور او نشي نو برا شاخونو توخیږي او د دشمن نه د لیونه او د هر څه نه پکې ځان بچ کړي بیا هماغه چرګ هماغه غوا میخه او غوی او دارنګي بيزا اوخه هغه ټول د یو بوټي نه بیا فائدہ دي دارنګي موحد کله چې الله رب العالمین دلا مضبوطیا ورکی نو دا ټول خلک بیا د دنه فائدہ الی اول دشمنانی او کله چې بیا مضبوط شي نو بیا ټول دنه فائدہ الی لکه په خواوه بدعتیانو د قران د درسونو دشمنی کولا زمون د مشایخ او د مشرانو او چې په دې پوه شول چې دا خو یو مضبوط جماعت دی نو اوس ماغه بدعتیان زمون د استادانو نه قران زده کیدای نه فائدہ الی هر صورت کې بشارت موحدینو ته په فتح باندې او دارنګ او صاحب د مجاهدینو او زجر منافقانو لا سوره حجرات مدنی سوره ده یو سل شپږم ده په نزول کې پس د سوره مجادله نه یو کم 500 ده په ترتیب کې پس د فتح نه باقی صورت کې بیان د جهاد شو او بیان د فتح نو دا فتح به کله کله چې تاسو تنظیم او جماعت برابر کړئ نو د صورت کې اصول د تنظیم او جماعت خي دیو جنې ور پسې ورو نورم ګړو جو دي داوی صورت آداب سبا لاصلاح المعاشره د معاشره اصلاح د پاره هو آداب ذکر کړي په لفظ د یا الذین آمنو سره د پیغمبر وفات شو د امیر جماعت او دارنګ استاد او مشر داغه په مخ کې د ځان نه مشروط خان ما جوړوا یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی موجد و یوازون استاسو د پاس د آواز د پیغمبر یو صحابی هغه کله چې دا آیاتونه رانل دا آواز ډیر دروندو نو هغه نه راتلو نبی علیہ السلام یې ولې ناراضي چې کله یې راغوښتو هغه ته د الله رسول زه خو تباشم ویولې وای زما واس خو ډیر چت دی نبی علیہ السلام ته فرمایل دا مقصد نه دی مقصد دا دی چې زما به دې بي مکوي بېشکه هغه کسان چې ښکته کوي خپل اوازونه په نس د رسول د الله دا هغه کسان دي چې خالص کړي دي الله زړونه دوی د پاره د تقوا دی له بخشش دی اجر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا هغه کسان ګاډي کې ناستو ما یو مولاو هغه مرا سره نو وای دا سه برمي چوکاتل نو وای لیکلیو یا الله یا محمد ګاډي کې بس کې ایما دا سه وکاتل بیا می نظر کته کو یا اوس ډرایور را باندې خیال شو ماته ویل استاد و یو بدعتي مولا را سره ناسو دا غزر وی چې دا طاهر دی پنځیر مولا طاهر او دغه محمد علی السلام د نوم سره نه لګي د باندې د محمد نوم بدلږي او دې په خپګي وای ما وته چې خفقېږم بنا شل قران خدا سړیو چې چا به نرم خبره کوله نو ډېر په تسلی جواب به ورکول او چې چا به کګه خبره وکړ نو هغه به داسې جواب ورکولو چې هغه به بیا تاسو نشو کولای الزامي جواب به ورکولو نو شیخ القران رحم الله وی وی خفقېږم بنا ما ته وای په ما ګورا د پیغمبر د نوم سره غستان لګي زمانو مور بلار محمد طاهر خېده تا محمد نه کټ کو طاهر دی ویلو د پیغمبر سره دښمنی غستان چې محمد دیوانه دستو نو اول لک تحقیق کوا لټونه کوا بعض خلک د دې آیت مزداق هغه صحابي دی مشهور صحابي ولید ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ هغه د دې مزداق ګرځي د عثمان رضی الله او تربورانو نو او قریشیو او رامن اکړل چیرې دا خو ما وجنی نبی علیہ السلام ته حال ویلو نبی علیہ السلام ښا زما قاصد وجنی د حمله لپاره تیاری کولا نو دا آیاتونه رالل چې وېدبار سړی راشي نو ولټونه کوي مطلب دا چې په ولید نه عقبه رضی الله عنه باندې د منافقت فتوا لګولا لیکن دا خبره غلطه ده د سو وجنا یو خدا چې مسند احمد سلورم جلد دو دیر شما صفحه کی و روایت ذکر کئی دارنگی ابو داود دویم جلد سو پانچ سو چیتر کی چه نبی علیہ السلام مکافت کولا نو خلق واړه الکان به راړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه دمولم او په سر به وتلاسم راخ کلو ولید ابن عقبه وی چې زما په سر باندې زعفران لګیدلو او بل څه خوشبوئی وا چې د نبی علیہ السلام هغه خو خنوا زوړو کې ماشوم ما نو خلق را واستم او نبی علیہ السلام دم کړم لیکن پلاس پسر را تلاس را نخ ځکه چې زما په سر خوشبوئی و نبی علیہ السلام هغه نه خوخوله نو ډیره عجیب خبره ده چې په اتم کال د هجرت یعنی د فتح مکه په کال باندې دا صحابي ولید ابن عقبه وړو کې ماشوم دی په غیږ کې وروړي نبی علیہ السلام دمای او پښبګم کال باندې نبی علیہ السلام دې بن المسترد لګلې دی دو کال مخکې لګلې او دو کال پس بیا وړو کې ماشوم ته جوړ شوی دی دا عقل منی دویم دا چې په تاریخ کې دا نشته چې په د مستلق او د قریشو په مینس کې جګړه شوي دا خبره غلطه ده او دریم دا چې دا آیت عام دی زګه دا قاعده ده نه وي چې کله نه کړه په سیاق د نفي کې واقع شي نو عموم فائدہ کوي نو خدا زموږ استاد محترم فرمایل وای دا قاعده هم خلک پوره نه وای اصل قاعده دا ده چې نکرا کله په سیاق د نفي کې په معرض د شر کې واقع شي عموم فائدہ کوي او پای باندې بیا ای حواله پیش کوي او اصل کې مراد د دینه عام هر غسړې دی چې هغه به اعتبار دی او تعالی راشي نو ولټونه کوي پتا سو کې رسول الله دې لو یتیو کوم فی کثیر من الامر کچره تابعداری کوي تاسو ډېرو کارونو کې لا نه تم نو تکلیف بشي تاسو لیکن الله غو رکړې تاسو له ایمان خسته کړې دلته بزونو تاسو کې اقتتلو جنگو کی فاصلو بینهما سلو کئی پمیند دوارو کی او که چرے با بغاوتو کی او د دوارو نه په بلار نو جنگو کئی دا سرا چه بغاوت کئی تر دی چه رجوع کی اللہ تا یا کچر رجوع کانو اصلاح کئی پمیند دوارو کی پا انصاف او انصاف کوائی یقینا الله مینه کې انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان دی رولا اسلام کې بمیندرو استاد کې او رګه د الله نه خامخا چې تاسو باندې رام ګړې شي یا یا الذین آمنوا لا اسخر قوم من قوم بینزم ادب ذکر کړي یا یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قومنا اے ټوګی نه کوي سړی پسړو پوری کله چې د قوم مقابله کې نثار راشي نو دا غینه مراد وی سړی اسا یکون خیرا منهم نذرا چې وی غره دینا او نه خزه د خزونه شاید چې دا بغور شي د دینا یو زله ټوګی دی ته وای چې دا بد صفات ذکر کې هغه پورې ټوکې کې ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی صفیہ امراتن صفیہ دا سے وړو غنه خزرا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل و استاد خبره عائشه دومره بده خبره دی وکړه کچره دا خبره دریاب ته غورځي نو دریاب په باندې وسوځي دومره غلطه خبره دی وکړه نن مسلمان یو بل پر سمره خنداګانی کوي دا سه خندا مکه چې بل مسلمان باغی ذلیل کیږي ولا تلمزوا انفسکم او مبدنام او خپل ملګری ولا تنابزوا بالالقاب بدمن مالی بد نمونه مالی یو د چایب ذکر کولی دا غد رسوا کول د پاره او دویم لکه سوګوي وا کړه اړوندا دا دا غد رسوا کول د پاره دویم ایب ذکر کولی د ترحم د پاره چې خلک په باندې رحم وکي لکه یو سړی په لار کې ګڼه ده نو بل سړی आवाज وکي الګو دې ډون نه لګلار ور کوي دا سره بارا چې خلک په دبانې رحم وکي الګو دې ګډ ما باندې لګلار ور کوي دا دې بارا چې خلک په ګډ ما باندې رحم وکي دا شان مختلفو دا دې بارا چې رحم وکي نو اشاره دی تا چې یو دا فرق یاد کړئ او ان شاء الله سوره عبس کې بیا تاسو کوم چې بیا درته یاد وي یو د چایب ذکر کولی داغه د رسوا کولو لپاره دی آیت کې داغه نه منشوي ده یو د چایب ذکر کولی داغه د رحم د پاره لکه سوره عبس کې وراشي عبس او تولا ان جاء الاعمى الله سوئی روند راغې نو ول الله پاک بد نوم ورسو نو په خپل بد نومونه علي وړوند راغې او دلته مونږ باندې کوي چې بد نومونه مالای نو ما فرق ذکر کو چې د چار سوا کول لپاره بد نوم غسل لا تنابزو بالالقاب او د چا د ترحم د پاره هغه سره انجاء الاعمى خو شي په باندې زموږ استاد محترم فرمایل یو کال دا پنځیر سره خوا کې یو کلی د شاه منصور وته وای بدعتیانو مرکز دی نوې هغه مشر مولا حکام ولې سي هغه داغنا یو څو کسان راغلیو او شیخ قران رحم الله نه تاسوونه کول نو و یو تاسو کو ما له جواب ورکو شیخ قران ماته غره کړه تاسو زمانه کې جواب تو ورکي بیا تاسو کو بیا می جواب ورکو وای زه بی عزت کوي ما اورګه زبر دې بدل علم وای ما چې ټولي کلو چې استاد توای چې لا تنابزو بالالقاب دې آیت کې الله منه کوي د دینه چې بد نمونه بنا لای نو ولې رسو سورې ابس کې چې الله وایي ابس وتولى ان جاء الاعمى روند ولا راغی هغه کې الله په خپل باندې مارز دو وای چیټ مې ولي کلو نو وای هغه چوکا ته زری گزار کو جواب یې چرته کولې شو وای بیا مې بل چټو لیکلو بیا مې ما سوال کو بیا یو کا ته بیا گزار کو ورسره خوا کې چې کم ناستو هغه ته مې دې جواب کوي نه دې خبره بار بار چې چونه لری کوي وای ما خو مقصد دا و چې یا سوي او یا به دا وکم او یا ما ته وای اورزو کې پوډ کې با روجا نو ما ته وی چې بابا دی ورځو کې اوسګار نه دی جواب کولو تا وی ساګر مې راوغسو ما ته چې جمی کې بیا زم اوسګار نه دا جواب کول شي بیسل اسم الفسوق بعد الايمان او دا تجربه کوي کم فرقونه چې تاسو ته ذکر کوم د قران د آیتونو په میاس کې تطبیق د خپل مشایخ په طرز باندې تاسو تپوس وکړئ د هغه مليانو نه چا یې زمونږ د مشایخو سره دښمني کوي ته لږ تپوس یې نه وکړه په قران کې خو الله دا وایي او دا هم وایي نو دواړه آیتونو کې ټکراو دی بیا ورته پته ولګي چې زمونږ مشایخو د اشاعت توحید او سنت په دې ملک د تفسیر د قران څومره خدمت کړې ده اے ایمان والو اجتنبو کثیرا من الظن ځان ساتي د ډیر عمل کولو نه په ګمان ګمان خو برازي خو په ګمان باندې عمل مکوي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین شاندهی کړی دا د شپې روان دي بیبي ور سره دا یو صحابي لیدلې نبی علیہ السلام ته ګوردا زما بیبي دا صحابي وته حضرت تابانه به زبد ګماني کو نبی صاحب نه شیطان زموږ سخت دشمن دی ازنه چې ستار لکه په ما باندې بدګماني پیدا کی نو ګمان راځي لیکن په ګمان باندې به با عمل نکې دا مطلب دی ان بعض ظن اسمون یقینا بعض ګمان دی ګناه ولا تجسسو او تجسس مکوای تجسس دې ته وای چې ته زما خبره بل ته وړې او د بل خبره مال وروړې دې ته وای تجسس حدیث کې د دینه من راغلی دا نبی علیہ السلام فرمایي من نقل الیک فقد نقل عنک دا یاد ساتي سوچ چې تا ته د بل خبره کوي فلانی تا بس داوي داوي داوي په دې پوهه چې ستا خبره فورن بل تر رسي او دا سه سړی د الله پاک ډیر بدی شي بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يدخل الجنه قطات چغل خور سړی باندې د جنت بوی حرام دی چې دا د یو خبره بل لوړي او د بل خبره بل لوړي ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت نه کوي بعض تاسو نه د بعضو غیبت څه ته وایي غیبت دې ته وایي چې ته د یو انسان بدی بیانې د دې لپاره چې هغه رسوا شي ذلیل شي دې ته وایي غیبت وګوره یو خبره یاد ساتئ یو د غیبت او دویم د جرح غیبت او بجره کې فرق دی دا یاد کړئ غیبت دی ته وایي چې ته چا بد وې د دې لپاره چې هغه ذلیل شي صرف دی غرض دای نور څه غرض دی نه دی ته وایي غیبت دویم د جرح جرا دې ته وای چې ته د یو سړی دینی نقصان ذکر کې چې ګوره دې سړی کې دا دینی نقصان دی د دې نه ځان وساتي دا غیبت نه دی بعضی کمکل په دین پويږي زر وای مړوي دې په درس کې ټول ورځ غیبتونه کوي ولی وای کله وای فلانه مولوی صاحب داسې دی کله فلانه مولوی صاحب الکه دا غیبت نه دی دا جرا ده او دا مجبوری ده د حق پرس علما ولی کچره حق پرس علما جرا او نه کی نو خلق به دین تباہ او برباد کی د دین په جامه کې به بدعات شروع کی رسمونه رواجونه به شروع کی شرکیات به عام شي او دین د اصل حلیا او اصل شکل هغه تباہ برباد کی او د دې وجه نه جرا جایز ده کچری جرا جایز نه نو بیا صحابه کرامو د جرا او تعدیل د محدثینو د جرا او تعدیل کتابونه ولې لیکل لوی لوی محدثین دي چې هغه حدیث نقل کړی دی لیکن رست محدثین دا هغه په باره کې وای فلانن کذابن فلانه نهایت دروغجن نه غټ عالم وی خو بل عالم وای وای دا ګوره دروغجن دي داغه نه ځان وساتي نو عالم د عالم په باره کې ولي وای زګه چې اسنه چې دنه خلک حدیث نقل کی حالانکه هغه حدیث نه نو تباہ برباد شو دي نو د دیو جنا جرا جدا شری او غیبت جدا شری او دویم دا چې یو دا غیبت او دویم د خوش اخلاقی په دې دوه کې فرق دی خوش اخلاقی دی ته وای چې یو انسان ډیر بد دی خو مخامخ راشي ته داغه قدر احترام وکړي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی را روان دی دا سلر را روان دی نبی علیہ السلام وی بیس الاشیر واخو الاشیر دا کم چې را روان دي دا ډېر بد سړی دی او کله چې را ورسېدو نو حدیث کې راځي فعلان له القول دا سه نرمه وینا ور سره وکړه خوش اخلاقی ور سره وکړه چې لاړو ام المؤمنین وای عجیب خبره ده اول دې دا بد سړی دی او چرالو نو تا ور سره نرمي خبرې وکړي نبی علیہ السلام ته فرمایي متا وجتنی فضا تا کله زبد زبان لیدلې مطلب دا چې غرالو زما ملمو نو ما قدر وکړو خود دې دا مطلب نه چې هغه خسړې شو نه بس ما د ملمستیا قدر وکړو او نور هغه ټیک نه دی ولا یغتب بعضکم غبازا او غیبت دومره ګناه ده مخکې ما ابو داود باب الرجم روایت ذکر کړو یو صحابي وي وي یو صحابي رجم شوی دی نو دوه صحابه خپلو کې وای وای رجم رجم الکل د سپي په شان رجم شو صحابي مبارک نبی علیہ السلام واوریدل نو ډیر زیات غوسه شو او چې مخ لاړو په یو کند کې یو مردار خر پروتو او دا سې خپې اسمان ته اوچته کړي نبی علیہ السلام وی اين فلان و فلان فلان او فلان چرته دي قالوا نحن زان يا رسول الله موږ الله رسول دایو نبی علیہ السلام وی انزلا فکلا من جیبت هذا الحمار زی لاندې کوشي او دغه مردار خرغوخه وخوري صحابه الله رسول او پوه شو چې غوسه دی وی دا الله رسوله دا هم لاس وخوري نبی علیہ السلام اوس چې تاسو د کم مړ رور ذکر کولو د دینه بهتره دا چې دا مردار غوخه وخوري نو د مسلمان غیبت چې کې د دینه بهتر دا ده چې مردار غوخه وخوري او د خپل رسول الله وی کنه چې د رور چې هغه مړی دا هغه غوخه خوري ولې داسې کوي دارنګي حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي الغیبت اشد من الزنا غیبت چې د زنا نه لوی ګناه ده نن ډېر د افسوس خبره ده په هر مجلس کې د مسلمان غیبت شروع دی چې کم مجلس ته نږدې کېږي بس د دویم کس خبره پکې شروع وي هغه غائب سړی پسې خبره شروع وي په خوا دا صفت په زنانو کې دو زنانه به چې یو ځای شي نو غیبت به شروع کو اوس دا ټول خبره په سړو کې راغلي چې کم مجلس ته ځي نو د بل غیبت شروع وي سړی وای چې د سره د کور نه وځم ځکه چې غیبت شروع یو ته پکې راسي نو تم په ګناه کې شریک شي د دیو جنا غیبت نه ځان وساتي او بیا خاص کر رمضان المبارک په میاش کې چې یو سړی غیبت کوي او بیا چې د حق پرس عالم غیبت کوي نو دا غنه لوی ګناګار به بل سو د قران د خادم غیبت چې کوي د دیو جن قومیت په اسلام کې شته عصبیت نشته عصبیت دی ته وای چې ته د خپل قوم خیر غواړې او د بل بد غواړې دی ته وای عصبیت په اسلام کې دا ناجایز دی لکه یو صحابي وای دو صحابه دي یو انصاری دی او بل مهاجر دی دا یو صحابي وای یا للانصار انصار زما مدد کوي بل وای یا للمهاجر مهاجر زما مدد نبی علیہ السلام وی دعوها فینا منتنا دا وزن پرې دی ځکه د دینه بوی راځي دا د بغض او د نفرت خبرې دي دا مکوي وجعلناکم شعوبا قبائل لتعارفوا مطلب دا آیت دا دی الله پاک ذکر کوي چې عزت په مال دولت نه دی الله پاک ذکر کوي چې عزت دا په وزارت او حکومت نه دی بلکې عزت په تقوا او پرهیزګارۍ دی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اتق المار ما تكون عبد الناس د حرام نه ځانو ساته تبر ټول خلکو نه زیات عبادت گزار جوړ شي او نه داخل شو ایمان بزرون استاذ کی په ایمان او په اسلام کې خلک ډیر فرق کوي خولان دا چې د ایمان ابتدا د زړه نه کیږي او انتهای په جبه باندې راځي د زړه نه شروع شي په جبه انتها راشي دې ته وایي ایمان او اسلام د دې عکس دی اسلام دې ته وایي چې ابتدا د جبې نه وشي انتهای کله پزړه باندې وشي او کله نه ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان دې ته وای چې شروع د زړه نه وشي او انتهای په جبې راځي یعنی ښکارا شي په جبه کې دې ته وای ایمان او اسلام دې ته وای چې د جبې نه شروع شي کله پزړه باندې ختم شي او کله هغه نه مخکې ختم شي ان الله وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا کتا زو تابعداري کوي دا الله او رسول دا الله نو نو کوي دا ولنو تاسو نو څه شي یقینا الله دې بخون کې مهربان انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان کسان دي چې ایمان وروړي په الله او رسول الله بیا دې شک نه کوي او jihad کوي په ماګنو په رسول دې بلار د الله کې دا کسان دې رښتینی قل تعلمون الله بدینکم وا پیغمبره ایا تاسو تعلیم ورکړل الله رب دین تاسو باندې سلور دیرشم نے په نزول کې په سورې مرسلات نه پنځوسم نه په ترتیب کې پس د حجرات نه مخکې قواعد د پاره تنظیم ذکر شو نو دې صورت کې دا ذکر کړي چې تنظیم او جماعت جوړ کا چې قیامت کې بیا فائدہ درکړي په دې صورت کې اثبات قیامت کوي او توحید تفریقای په ما سبقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اکثر د جمعې په منځ کې او د اختر په منځونو کې دا سوره قاف دا سوره ویلو دا د څه لپاره لکه څنګه چې تاسو را پاسې دی او د مجلسونو راغلي د کورونو نه د جمعې مز د پاره یا د اختر مز د پاره نو اومدارنګ به تاسو پرز د قیامت باندې په مختلفو اعمالو کې را پاسېږي د جمعې پرز باندې د چا سپینې کپړې وي د چا شنې وي د چا زیړې وي د چا تورې د چا یو شان د چا بل شان دا رنګ نه اختر پر ورځ باندې نو نبی عليه السلام به فرمایل چې څنګه په دې دوه ورځو تاسو مختلف جار جمع کیږئ دا رنګ پر ورځ د قیامت د چا به عمل خي او د چا به بدوي قاف القران المجید قاف القران المجید شاهد قران گزرګي والا بل عجبو ان جاءهم منذر منهم بلکې دای تعجب کول دا خبره قد علمنا ما تنقص الارض منهم تاکی سره پوی مونږه باغ سچ کمې زمکه د دینا او مون سره د کتاب حفاظت کوونکی بلکې زبو بالحق لما جاءهم بلکې دای درو جنتیا کوي پات کله چرای دیتا او زمکا غړولې د مونږ دلرا ورزولې مونږ پای کې غرونه وامبدنا بیا من کل زوجین بایج زرغون کړم پای کې د هر قسم جوړې تازهونه تبصرتن د بار دلی دو نزیات دې د بار دار یو بندا رجوع کون کې الله تا ونزلنا من السماء ماء مبارکا راو رولې دی موږ د برنو بس د خیر نه ډکه د برکت زر ورکړي بای زر باغونه وحب الحصيل او داني لو شوي والنخل باسقات او کجوري دانګي دانګي اغه لري غوچي تر نذیر جوخت جوخت رزق للعباد د پاره د رزق د بندګانو او تازه کومګه بده سره کله اوچ او قوم د تباب او سوارلس بادشاہان د یمن چې اول پسې راتلل او ټول درو جن تیا کړو پیغمبرانو نو اخشو ثابت شو زما وعید هغه ما عذاب دیتا افاینا بالخلق الاول ایمغا تړي شی په پیدایش اول باندې بلکې دای دی فی لفظ من خلق جدید پګړ وړ کې کار د پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان تاکي سره مو پیدا کړل انسان او پوی ګمګا هغه چې وسوسه کوي په دې سره لفظون ددا اومګه زیات دي دیو دتا د مړې درګنا الله انسان د مړې درګنا ته زیات دي دیمه نو ولی مانه نه غواړي ار څه غواړي یوازې الله نه غواړه اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين کله چې مخامخ کیږي دو مخامخ کیدونکي د خي طرف او ګس طرف نه ناست ما يلبز من قول نور زيوینا مگر دا سره وی ساتون کې او تیارا راوش یار یو نفس چې دا هغه سره وي شړون کې ملائکه کوه لقد كنت في غفلة من هذا پتا کی سره وې ته په غفلت کې د دینه نو لره ګمګا ستان پردستا فبصر کل یوم حدید نو نظر ستان روز تیز دی وقال قرین هذا ما لدی عتید او وی با ملګری ده شیطان ومن احمد نائل الخير من کون کی دی خیر لرا یعنی قرآن و سنت لا معتدین دا عدد دیر دن کی مریب و خشک ان کی الذي جعل مع الله الهنا غير عذاب چې ګرځول هغه کس چې ګرځول د الله سره چې ترابل اور دوی دلر باز آسخ کی قال قرینو وای با دوست ددا ربنا ما غیدو ایر و زما مانده گمراه کردی لرا لیکن ولی پا گمراه لرکی دا حقنا قال لا تختصمو لدیا اللہ بو توی جگڑ مکوی زما پا مخا مخا او ما مکی لگلی تاسو لر بالوعید احکام دی رول می در ترا لگلیو ما يبدل القول لدي نشي بدلې دی وینا زما سره او وینا دا چې مشرک به جنت ته کله ونځي او نه مزه ظلم کون کې بایس یو بندوانی یوم نقول لجهنم علم تلاتی پاور چې وو موږ جهنم ته آیا ته ډک شوي وتقول هل من مزید هغه وایي زیاتیشتا هغه حدیث کې راځي چې حتا یذو الجبار قدمه الله رب العالمین خپل قدم باندې کې کیږي د خپل شان مناسب او دا بیا محدثین ګړې معنی کوي سو کوئی چې تا ته قدمي یعنی ظالمانو او سو کوئی مشرکان بهرال وازفت الجنت للمتقین غیر بعید نږدې وکړې شي جنت متقین الله نه ویلري دا غلې چې تاسو لوس کول شو د پاره دار او رجوع کوونکی حفاظت کوونکی دا احکام د الله من خشی الرحمن بالغیب هغه سوچ یې لري د رحمان ذات د بنا دي دا او راتلې کړي پزړه رجوع کوونکی الله ته ادخلوا بسلام دنه کیدل را په سلامت یا سره دا دورن دا مسګره دی له بیا چې دی واړی په دې کې موږ سره زیات نور دي او ډیر لا اکړې موږ ما کې دین نه پیړونا دې سبو د دین په یولو کې فنقبو فی البلاد اوګر دې دل په خارونو کې آیا ستاسو ځای اخلاصي ان فی ذلک لذکر یقینا دې کې نصیحت دې لپاره دا چا چې وی دل رزړه یعنی قران کریم لای زړه خي او القسم یا وګری قران دا او هو شهید او ویله حاضر د زړه دا درې شرطونه دی لرم د قران لپاره زړه به متوجی وي قران ته وګ به یې خني او هو شهید دماغ به حاضر وي قران ته ال قران علم حاصلېږي او کزړه دی ورته نه نو بیا قران علم نه حاصلېږي دارنګي وګونه دی ورته نه خي نو قران نشي حاصلولې او دماغ دی حاضر نه بیا هم نشي حاصلولې ولقد خلقنا السماوات والارض پتا کی سره مون پیدا کړی اسمان نو زمکه میاں د دواړو کې بشو ګلم وګي او نه رسیدلې مولا ستړې والي صبر کوا لکه باغ سچې دی وای الله تسلی ور کوي دای و پراپګاندا کوي تصور کوا وسبح بحمد ربک پاکی بیان او بستاینه درستا باندې مخکې درا خطو د نور نه مخکې د ډوبې دونه او د شپې نه پاکی بیان او د الله او ادبار سجود او په وځه شاګې د ستورو کې انا نحن نحيي ونميت یقینا موږ ژوند کول او کول کو و الینا المسیر موږ د دې راګرځیدل پاور چې و چې زمګه د دینه سران بجلې سره دا دی واپس کېدل په موږ باندې آسان موږ خو یو باندې چې دی وای او نه ته بریوانی سختی کوونکې فذکر بالقران من يخاف وعید نو نصیحت ورکا په قران سره هغه چاته چاغه یریږي زما د وعید نه الله وی چې زما د عذاب نه یریږي نو په قران باندې یې ورکا صورت کې اثبات قیامت او توحید تفریح باندې باندې سوره زاریات مکی سوره ده وش په دم نه په نزول کې پس دا عقاب نه په دې سوره کې اثبات قیامت ده او ترقی ده په ما سبقا ورتور سورت او ور سره ور سره يم والذاریات ذروا شاهدی اغا بادونا علو زون کی بالو زور سرا فالحاملات وقرا شاهدی اغا اوریازی اوچه دون کی درنو اوریازو لرا فالجاریات یسرا دا صفت دی د کشتو شاید دی هغه جاری کې دن کې کشته یسرن باسان دی سرا فالمقسمات امرا نو شاید دی هغه تقسیم کون کې ملائکه امرا حکم د الله لرا جالیدار دی مزین دی انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو په وینا مختلفه کې یو بګوان منو فک اړول شي د دین اصول چې واوړې د قران نه قتل الخراسون بلانت دې کې شي درو جنا بېمانه ودی لګ د شپې نه اړخ لګون کی او په د سهار کې بدی بخنه ورته الله نه او په مالونو دي کې حق دي د بارا د وختون کې نه وختون کې وفل ارض آیات للموقنین او بزمګه کې دلایل دي د بار دي یقین کوونکو مخکې صورت کې هم آیات کې ویلو والارض مددنا دا ټول ربطونه د صورت دي په دې صورت کې وایي وفل ارض آیات للموقنین وفي السماء رزقكم پاسمان کې سبب درځک د تاسو چې باران دی او هغه چې تاسو لوس کولې شي مکه صورت کې نه هم آیت کې ویلو ونزلنا من السماء ماء مباركا دلته فی السماء رزقكم فورب السماء والارض قسم دې پر د اسمانونو زمکو یقینا دا قیامت دې حق مثل ما انکم تنتقون پشان دا چې تاسو خبرې کوئ هل اتا کا دی سوزی پی ابراہیم اے راغلے تا تا خبر دا میر منو دا ابراہیم عزت مند کلچ داخل شو بدبانی ورطیوی السلام علیکم نصر حجر و سر حود کی تفصیلی واقع بیان شیورا چی دا ورطیوی علیکم السلام قال السلام علیکم قوم منکر قوم ناشنای فراغ الالی بجاب الن سمین نو مایل شو خپل حال تا او شروع یو کړل راي وړلو سخيري چوي سوربا دلته وای سمین او سوره هجر کې تیر شو حنیز مطلب دا چې دا سه سورب مو چې ابراهيم عليه السلام وروړو او ریچوي مو او دا زګه چې دا عادت د انبياله مسالمو ایبا په خپل میلمانو باندې ډېرې خرچې کولې انفاق به کولو فقربه الیهم نو نږدې کو دایتا قال الا تاكل نور ته ولې نخري نو پټه کړه د دین یارا پزړه کې او بیا و تخکار کا لکه سورې جر کې تیر شیو او په بار د موسی علی السلام کې اذ ارسلناه الى فرعون کلا چې موږ ولې کو فرعون ته په دلیل کاروانی فتولى بركنه نو دې واوړې دو سره د خپل کرنا بركنه یعنی معرفنه وقال ساحر مجنون او دوی جادوګر ریاله ونی اونی ول مونږ دلرا د لخر د دلرا او غرزول په دریاب کې او ملیم دیو خفا وفي آدم فبارد آدیانو کې اذ ارسلنا ریم الريح الحکیم کله چې راولې ګلمون په دی باندې الريح الحکیم هغه هوا شنډه بخیره مخکې صورت کې دولسم آیات کې ویلو دیار لسم کې وعاد و فرعون دی آیات کې وایي وفیات ما تذر من شین عدد علی ناراضی یو شیدا چراغلی بدیوانی مگر ګرځولې بشان دی رواني او په بار سمودیانو کې کله چې ویل شو دایتا تمتو حتاین فائدو علی تر یو وخته فاتون امر ربهم نا فرمانی او کلا د حکم در رب دی اولی و دی لره چلی او دی قتل ایتا فمستتاو من قیام وما کانو منتصرین نو طاقت بنلری د درې دو او نه دی بدلا استون کی او قوم نور علیہ السلام مکه دینا ماکی صورت کې دولسم آیات کې نوح علیہ السلام قوم ذکر کړو انهم قوما فاسقین یقینا موږ قوم فاسقان والسماء بنینا بأیدینا او اسمان جوړ کړي موږ دې لپاره په خپل قدرت موږ یې فراخون کی والارض فرشنا او زمکا غړول د مونږ لرا نو خبر شغړون کیو ومن کل شی خلقنا زوجین او د هر یو شی نوم پیدا کړی دی جوړې لعلکم تذکرون اله بار چې تاسو نصیحت والی ففروا الی الله نور امنډه کې د الله کتاب ته فرار الفرار الى الله د صوفیای کرامو یو اصطلاح را الفرار الى الله اتعارف کی کلابازی او داس نور رساله ذکر کړي انی لکم منو نذیر مبین زیما تاسو لا طرف د الله نه يرون کی ښکارا ولا تجلوا ما لا اله اخر او مگر ذو الله سرا حاجت روا نور زیما تاسو لرا د طرف د الله نه يرون کی ښکارا کذالک ما الذين من قبلهم دارنګ نور هغه کسان ته چې مخکې دینو هیڅ پیغمبر مگر دوی ویل به دي ساحر نو مجنون دا جادوګر دی لیونی دی ایا دی وصیت کوي به دې سره یو بنتا یعنی دا سي اعتراضونه کوي توای چې ګنیا وته وصیت کړی دی لکه مخکې ذکر شوی تواصو بی بل قوم تعاون بلهم قوم طاغون بلکې دای قوم سرکشا فتول ان واوړي ګر دینا نه د ملامت کړی شوی او نصیحت ورکا یقینا نصیحت باید ورکې مؤمنان الله او نه پیدا کړې ما پیران انسانان الا ليعبدون مگر دې لپاره چې زما عبادت وکي الله و انسان ستا د پیریانو د پیدایش اصل مقصد دا دی چې زما عبادت وکړه لکه جامی د فاطروز کې ذکر کړي و الام تعالی یا بدون را داد یا قلون را قطعا نکر یاد لام تعالی یا یعبدون لور کو یا قلون نه یاد کړي چې ته بس خوراکونو پسې ګرځا نه نه لیعبدون اصل مقصد دی دا دی ما اريد منهم من رزق نه غواړم د دې نه رزق او نه غواړم چې مال خوراک راکړي یقینا دا الله رزق ورکونکي خاوند طاقت دی مضبوط فإن للذين ظلموا ذنوبا یقینا کسان الله چې ظلم وکړي ګناونه دي په شان د ګناونو مرګ ردي نو تلوار دي نه کوي په دې صورت کې مصباح د قیامت کوي فاضله سلاسو سره او شواهد ذکر کوي گواهان ذکر کوي په اثبات د قیامت باندې وتور و کتاب مستور شاهد دی په تور او کتاب مستور لیکل شوی لوی محفوظ فیرا کې مشهور په پاڼو خرورو کې ول بیت المعمور او ول بیت المعمور سیدون کې د بیت معمور بیت معمور مراد نه هغه ځای دی چې هر ورځ هغه ته تقریبا او یا زره فرشتي دنه کی او بیا راغینه واپس نه ګراوتلی هغه مراد دی بیت معمور واستقبل مربو او د الله تسبیح وای او چد چد کړی شوی ول بار المسجور دریاب ډکړی شوی یا سزول شوی ان عذاب ربک الواقع اثبات قیامت یقینا عذاب درستا دی واقع کې دونکي ما له من دافع نشتا دې لره د پکون کې یوم تمور سما او مورا باور باندې تمور سما او مورا چروان بشي اسمان مورن پروانه دو سرا مخکې صورت کې وصل استماعات کې ویلو آدم ور 47 کې والسما بنینا دلته وي تمور سما چې د کوم ورګړې شور د جهنم ته پدې کې سره هاذ النار التي كنتم بها تكذبون دا ور هغه چې تاسو په درو جنتیا کولا افسرون ام انتم لا تبصرون ایا جادو دی دا یا تاسو لیدل نه کوي دنه شدی لاره صبر کوي او کنه کوي برابر بتاسو یقینا بدلر کې شاه چې تاسو عمل کولو یقینا متقیان مې په جنت او نعمتونو کې فاقین خوشال وي پاج ورکړه دي رب دای او قام رب مذاب الجحیم وې ساتل دي رب دای دا عذاب د جهنم نه کلو واشربوا هنیا خوري او اسکای هنیا پریمانا او ډیر زیات مبارکباد دي تاسو لا بما کنتم تعملون په سبب د دې چې وای تاسو عمل کوونکی هغه لرا الله پاک وای چې پریمانه خوري په سبب د دې چې تاسو عمل کړو په دنیا کې دا نو چې وسیله مونږ ولوا متقین علی سرر مصفوبا تکیاون کی بای په کټونو باندې سبستا او یو ځای وکړو دې سره وې غټ سترګو والا عین غټ سترګو والا والذین آمنوا وتبعتم ذریتهم هغه کسان چې ایمان لرلو او یو ځای شو دې سره اولاد دې به ایمانن په سبب د ایمانونو الحقنا بهم ذریتهم یو ځای وکم دې سره اولاد دای او کم ورکم د عمل دینه سشي مطلب دا چې د بلار تابعداري وکړه په سبب د ایمان نو هغه ډېر درجه بوله ورکم او دانا چې د بلار درجونه بیرواله مودله به ورکم نه بلکې دوړ له ځان ځان درجه ورکړي او دا درجه ولې ورکړي دا په تابعداري د پلار باندې او دغه ته تقلید وای کل مریم بما کسب رین هر یو سړی پاو چې کړه دې ګان دی وام دد نام به باقیا دین او موږ امدادو کولی په میو سره ولا مم مما یشتون او غوږی دایره چې دی واړی مقصد دا چې زوال نشتا یتنازعون فیا کاسا تنگئی با بائی کی کاسی نبئی عبد خبر بائی کی انہوں نے گناہ خبری عام خیراتونو کې دا سکیږي دی ګونه یو بل سره جنگي را جنگي او دارنګي کاسي او مجمع وغیرہ یقینا موږ مخکې دینا پاز موږ یې ردو کې د دې ورځې نه نو الله یې سانو کو بم باندې بچ کو دا عذاب دور ګرم نه ان كنا من قبل ندور یقینا موږ مخکې دینا را وختم الله کله چې خلق وې سخی بابا را مدد شي چا وې پیر بابا را مدد شي چا وې وای انا بغدا شي میران مانی ولې لمستا دا چا به یو تاواز کولو چا بلتا انه هو البر الرحیم یقینا د الله وا وا دې سار خاوندو مهربان سمره مهربان ذاتو چې دا مسله توحید زموږ سره ته کوزه کړې و او د قران خوان دې زموږ زړه له کوس کړو ټول اورز قران ته ناسي پرواو نشتا انه البر الرحیم فذکر نو پند ورکا په قران نه ته منه مدرستا تروی دی ولا مجنون نه لیونی ایا وای دی چې شاعر دې نه درب سبیر بل منون او دا ام ام تقریبا بندل زله ذکر کړي دای وای شاید موږ انتظار کو بدبانه دا حوادثو د زمانه موږ غواړو چې دې مرشي چې خلاص دې نه ایو شاعر وای وای تمنا رجال ان اموت و ان اموت تمنا رجال ان اموت و ان اموت فتلک سبیل لست فیها باوحدی سخل بدا سوال پوښې دې زر مرشي چې موږ خلاص شو نو که زمړ شم نو دا خو زما یوازې لار نه ده ټول بمري خو نر مري او نر ته پاتې کیږي او بے غیرت مري او بے غیرت ته پاتې کیږي قل تربسو فإني معكم من المتربسين و پیغمبر انتظار کوي زما تاسو سره انتظار کوم کنا ام تامرهم احلامهم بیاذا ایا حکم کوي دیتا خپل دې بدیوانه ایا دې دې قوم سرکشا ام یقولون تقوله یا وای دي چې ځان نه جوړ کړي بلکې د ایمان نه وروړي نو راتلونکي کې په بیان بشان د قران کده رښتینی وي ام خلقوا من غیر شیء ایا دې پیدا کړی شي بغیر صفای دینا حساب کتاب باندې کیږي ام هم الخالقون یا دې دې پیدا کوونکی یا دې پیدا کړی اسمانونو او زمکه بلکې دې یقین نه کوي ام عندهم خزائن ربک یا دې سره خزانه درستا دي ام هم المسیطرون یا دې دې نگهبان ام لهم سلمون یستمعون بیا ایا دې لره بوړې دي چې دې وګ دی پای کې نوراتل دیو کې وګ کې خودون کې دې بدلیل کارا دا دې مزدوري نه د تاوان نه درانه کړی شي ام عندهم الغیب یا د دې سره علم د غیب دې چې دې لګیا لرا یا دې غواړي چې کایلن تدبیرونه دې دا غواړي چې ستا خلاف تدبیر وکړي پروا مه کوه فالذین کفروا المکیدون هغه کسان چې کفر کړي دای تدبیر کړی شي دي یا دای ان بار الا د غیر الله نه پاکی دا الله نه دای نه چې دای شریکان جوړي او کدی ویني کی سبب من السماي ټوکړه دا ځان زبر نه راغورځیدون کی دی وای صاحب مرقوم دا د اوریت جوختا فذرهم پریدا دی لرا حتا یلاقو یومهم الذی تر دې چې مخامخ شي دی د ورځې بیا سره چې پای کې به وشکړې شي یوم لا یغنی انهم کیدهم شیئا باورج چې فائدہ ونه کې دی لره تدبیر رئیس شي او نه به امداد وکړي شي وان للذین ظلموا عذاب بیا اثبات عذاب قبر په دې آیت کې الله د قبر عذاب ثابت دی یقینا لای کسان ول چې ظلم کړي عذاب دی دون ذالک علاوه دینا یعنی د لوی عذاب نه مخکې ولكن اکثرهم لا علمون لیکن زیاد دین نه پويږي صبر کوا فیصله درف تعالی فینک بها یوننا یقینا ته زمون په عبادت او باقی بیان او بستاین درف تاوانی حين تقوم کله چې ودرېږي د بیان لپاره یا د مجلس تانا ومن الليل فسبحوا او د شپې نه پاکي بیان او د الله و ادبار النجوم